بسم الله الرحمن الرحیم سواد الله کوئی گیرے پمانا و مراد والقرآن ذی الذکر قسم دی اللہ وی پا قرآن مانی چخاوند نصیحت تے بل اللذین بلکہ آکسان کفرو چی کافری فی عزت دی پا غرور و تکبر کی و شقاق او دی پا مخالفت کی کم اهلکنا ډیر هلاک کړی موږ من قبلهم مخکرزینا من قرن د پیړونا فنادو دای تزن کدن کې د الله توحید چغه وکي چې موږ د الله توحید منو آمنا بالله وحده آمنا بالله وحده فنادو ندی بچی کې د الله د توحید ولا تحین مناس او نبو وخت خلاصی دا خلاصی وخت نو ان هذا یقینا دا لشیء مجاب خامخا یو شی دی ډیر عجیبا وانطلق الملأ روان شو لغه مشران او معتبر او غټان منهم ددینا او کشران ته یې نیم شو زئی زئی پیغمبر سره مکه نه واصبروا صبر کوي علی الاتکم پر خپل مددګاران باندې د مګر د خدایانو نه وانړي ان هذا یقینا یعنی کوي خبرې لچې موږ پیغمبر برابرلی چې هغه توحید دی ان هذا یقینا دا لشیون خامخا یوسیز دی یراد یراد چې دې کې د څه اراده کړې شوې ده د مشری په دې طریقې غواړي دا مشر کول غواړي ما سمعنا ندی اوریدلی موږ به هاذا دا فی الملت الاخره په دین رستنی کې ان هذا ندی دا الا اختلاق مگر دروغ دی اون ولاله الذکر آیا را لګل شوی په دغه قرآن من بین نازم تمنس کې بل هم فی شکن بلکې دای په شک کې دی من ذکر زما د توحید نه من ذکر یعنی من معرفت الله د معرفت زمانہ الله وی یا من ذکر د توحید زمانہ یا من ذکر د کتاب زمانہ بل لما یذوقوا عذاب بل کدی تروسا سکل نن عذاب امن ام عندهم آیا دشتره د دوی سره خزائن رحمت ربک خزانی د مهربانی د رب تعالی عزیز چې غزور اور د الوهاب بخون کړي ام لهم یا کشتره دوی د پار ملک السماوات کذبت قبلهم د دروغو نسبت کړو مخکې دین قوم د نوح علی السلام و عاد عادیان و فرعون فرعون ذلوتاد چې خاوند میخونو وثمود سمودیان قوم لوط علیہ السلام واصحاب الایکا او خاندانو دبن اولائک الاحزاب دغه وډلې ان کل نودا ټول الا کذب الرسل مگر د دروغ نسبت کړو انبیاء او تفحق عقاب نو ثابت شو په دیوان عذاب زما وما ينظر هؤلاء انتظار نکي دا موجوده کافر هغه یو ورته وی ان هاذا اخی یقینا دا زمارور دی له تسو و تسون ناجتن دل یو کم سلګړي ولی ولی ناجت واحده ما د پار غړی ولا فقالن وای دې فلنیها مال را کړدا وعزنی فی الخطاب او غلب کړی د په ما باندې په خبرو کې زبردست په ما باندې په خبرو کې غالب دې په ما باندې په خبرو کې قال ویلو داود علیہ السلام لقد ظلمک بیشک ظلم کړه د پتا بسوال ناجت کلا نعاجه پغختو د ګړستا ګړو خپل تا اور ته پریشان کیږم و ان کثیر من الخلط وای یقینا ډیر د شریکانو نه لبغي بعضهم خامخا ظلم زیاته کوي بعض دین علا بعضن په بعض باندې الا الذين مغرا کسانا منو چې مؤمنان دي عامل الصالحات منو نه کړی دي نیک وقليل ما هم او ډېر لګ دي دغه دا څه خلک ډېر لګ وظن داوود خیال کړو داوود علیہ السلام من ما فتناه چې کینن امتحان روسته مونږ په دوانې مونږ د امتحان اوسته فاستغفر ربه بخنه او خپل ربنا وخر راکعا او دې پریوته والله تا سجده کوونکې ذکر د رکوع د مراد ته سجده وا وخر راکعن یعنی ساجدن پریوته دې الله ته سجده کوونکې وانا والله ته رجوع کړي وا فغفرنا له ذلک بخنه کړو موږ ته د دې و ان له عندنا یقینا د پار زمون پني لزلفا خامخانی ذکر دے و حسن مآب او خیسته دے دورتلو دے ندی پیدا کړی موږ اسمانونه او زمکه او ما بینهما چې نظام په مند دي دواړو کې باطل بس ذالک ظن الذین کفروا دا خیال او ګمان دا کسان دي چې کافرو فویل هلاکت او تباہی للذین دا کسان لپاره کفرو چې کافر دي من النار دورنا ام نجل الذین آمنو آیا ګرځو موږ کسان چې مؤمنان دي او عمل صالحات مرونه کوي دیو الله ترجو کون کے ادور داله کله چې پیش کړی شي په ځان نه بل عشی په وخت ما وګر کې الصافنات هغه پدروخ په ولاړ سنا الجیاد وګدوګ دو سټونو والا یا الجیاد کرا سنا عمدا سنا فقال ویلی حضرت سلیمان علیہ السلام انی احببت حب الخیر زمین ساتم من دمال سرا عن ذکر ربی خود پار دی آداش دخپل رب داسون دی دی سر زمان من دا خود سر پارا دخپل رب دی آداش دی پارا چی پدیب جہاد کن حتی توارت بالحجاب آیات کې مفسرین دو قولونه ذکر کړو ماویګر د اسونو په معاینه کې لګیاو مجاهدین وسونه ورته پیش کول نو دمر مشغول شو چې نور پروت او ماویګر مست قضا شو حتا توارت بالحجاب تر دې چې پټ شو نور په پرده کې شنور یو داوا حتا توارت بالحجاب اسونه ولا پیش ولا دا سمن دی ور کول شوې سليمان عليه السلام معاینه کولا حتا توارت بالحجاب چې پټ شوې دا سنا په پرده کې یعنی ګردو بارو چت کو دل کې پټ شو وردها علی را واپس کیدا سنا په ما باندې من دی ور کو دی واپس راولای فسخرنا له الريح تابع کړو موږ له پار هوا تجري بامره روانه ودا په حکم د دواني روحان پنرمي سرا حيث اسواب کم زیل چې به اراده لرلا چې هغه تړل شي په زنجیرونو کې هاذا عطاونا الله او دا زموږ بخششو فمن من ورته ویلو احسان کو د دین په چا باندې چې خوشي او امسک یا بندوا مور کوا بغیر حساب بغیر حساب کتاب نام کله چې دعا یې غوښتې د خپل رب نه انی مسنی الشیطان دا چې یقینا رسېدلې وه ما ته شیطان بنصبن په ستړیوالي وعذاب او په عذاب رسول سره او په سجده الله ته پروتو پاغ خوی خاص معنی پاغ خوی خالص معنی چا کم خویو ذکر الدار چا غیاداش د کور د آخرت من دی خالص کړو دا ولې مو خالص کړو وای دی کې یو خالص خوی راغله یو ډېر خو خوی راغله کم خویو ذکر الدار هغه یاداش د کور د آخرت و انهم عندنا وکمن دی زمون سرا لمن المستفین الاخيار اواد علماء لیکلی ذکر په معنا د شرافت هاذا ذکر دا د دې پیغمبرانو د شرافت بیان هاذا شرف لهم هاذا ذکر دا د انبیاء د شرافت بیان وان للمتقین لحسن مآب یقینا د پاره د پرزګارانو خامخا خسته ورتلو دا چې کوم ذکر شو الله د مؤمنانو بدلې الله دې پکې موږ او تاسو ټول امت وګرځي الله زموږ ټول توجه دین پسې کی او صحیح پرهیزګار دې الله موږ جوړ کی وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ كِنَنَّ طَارَ سَرْكَشَانُ لَشَرَّ مَآبٍ او بل عذاب دې من شکلی لقسم د دغه عذاب نه د شکل د دغه عذاب نه ازواج واخر بل عذاب دې نور عذاب نه وي من شکلی د شکل د دغه نه ازواج قسمونه قسمونه جوړې جوړې عذابونه چې به جوړې جوړې وي تفسیر جلالین کې وی بلا ساعت علیهم ندی وی سفراحی او خوشحالی په دی باندې انه سال النار یقینا دی دن کی دن کی ورتا قالو نئی ورتا وی بلنتم بلکی تاوشی الا مرحبا نکم پتاسو دی مرحبانی تاسو دی خوشحالی پتاسو دی فراخی انتم قدمتم لنا پالن کې د اسمانونو د ځمکو او ما بینهما او چې په من د دواړو کې العزیز الغفار او د زور اور ډور بخون کې قل ورته واه ودا قران حکیم نبأ عظیم یو خبر د عظیم شان انتم عنه معرضون تاسو د دین مخروي ما كان لي مشتغل ما من علم سفوها بالملأ الاعلى ایو حالیا وحی نذکر شی ما ته الا انما مگر د دې خبرې چې یقینا انا نذیر مبین زم یرا در کوم کې مبین ښکارا اذ قال ربک یاد کا وخت ستاره ویلی للملائکه ملائکه تا انی خالق بشرا من طین وان عليك لعنتي يقينا تتابان وي لعنت من الى يوم الدين رجد قيامت پوری قال ولي شيطان رب زما رب عفان ورني ما تمهلت راك الى يوم يبعثون دها ورځ پوری چې خلق د په قبر نه را پور تکړه شي تبعک منهم چې تابعداري کړی استا منهم د اولاد د آدم علیہ السلام ناجمعین ټولنا قل وایه پیغمبر ما سلکم علیه من اجر نغوانم تاسو نه پدی بیان د دین سمجدوری وما انا من المتکلفین او زمین د ځان نه جوړونکو نه ما ځان نه خو نه جوړ کړی ولتعلمن خامخا پوها بشی تاسو نبعه فخبر دجو قرآن بعد حین پس نسو وخنا مرن پس دولا پتو لگی چه قرآن سوی بعد حین دا قیامت پر اجل پتو لگی چه قرآن سوی ندا سنو حقو کو حقو پتو لگی